تعريفه، المقلوب لغة اسم مفعول من قلب ويدل على رد شيء من جهة الى جهة كقولهم قلبت الثوب قلبا مقلوب په لغت کې د قلبنه ماخوذ ده د اسم مفعول صيغه ده دا دلالت کوي چې یو شی رد کې د یو جهت نه بل جهت لا په اصطلاح د محدثینو کې مقلوب حدیث اغله وی چې پاغه کې مخالفت راغلی په ابدال سره چې څه تبدیلی پکې شوی په سند یا متن کې یا پکې تقدیم او تاخير شوی رستو شه د مخکې ذکر کړی مخکې جمله د رستو ذکر کړی ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې د دې تعریف بالتمثيل ذکر کړي نو په مقدمه کې ویلي هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليسير بذلك غريبا مرغوبا فيه وي مقلوب دا داسې حدیث د لکه یو مشهور حدیث وي د سالم نه او د سالم په ځای پکې ته نافع ذکر کی نو قلب واقع شو د سالم په ځای د نافع ذکر کو د دې لپاره چې دا حدیث غریب او مرغوب فيه وګرځي سامعين له معلومه ده چې معروف اسناد د سالم ناراضي خداغه په ځای تا نافع ذکر کو نو د خلکو پکې رغبت پیدا شو چې په نوي سند باندې دا متن او حدیث را ذکر کو اقسامه د دې قسمونه وينقسم المقلوب الى ثلاثه اقسام د مقلوب درې قسمونه دي الاول القلب في السند وهو الاكثر وله صور منها اول چې د قلب في السند ده چې په اسناد دی او حدیث کې قلب راغلی او دا په کثرت سره واقع کیږي د دې مختلف صورتونه دي یو پاغه صورتونو کې دا دی ابدال راو باخر فی طبقته چې یو راوی په بل راوی باندې بدل کې خود د په طبقه کې وي د یوې طبقې دوه راویان وي نو د دې یو په ځای باندې بل ذکر کې ک ابدال سالم بنافع لکه سالم په نافع باندې بدل کړه د یوې طبقې دي تابعین دي د ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت نقل کړي وسهيل ابن ابي صالح بالاعمش سهيل ابن ابي صالح دا په اعمش باندې بدل کی چې د یوې طبقې راویان دي وهذا قد يطلق على فاعله بانه يسرق الحديث وای څوک چې دا کار کوي نو د دې په فاعل باندې کله دا اطلاق هم کیږي چې د د حدیث سرقه او غلا کوي سارق الحديث ورلوي خدا په کم وخت کې اذا كان الراوي المبدل به منفردا به کله چې دا کم راوي په بدل کړي د په دغه روایت باندې منفرد وي دا سه روایت چې یو راوي په منفرد وي بل چا دا روایت نه نقل کړي او د ده په ځای باندې د ده د طبقې نه ته بل راوي ذکر کړې نو په دې صورت کې د دې فاعل له بیا سارق الحدیث وایي وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث تتبع الغرائب د دې یری د وجنه چې دا آفت به پکې راشي چې کله به د دې فاعل سارق ویل شي اهل علم دا بد ګڼلی مکروه ګڼلی دي چې د غرایب پسې څوک روان شي او غرایب بیانوي مخکې په مبحث د غریب کې ذکر شول چې ائمه د غریب مذمت بیان کړی دی او دا غي امثله ذکر شوی وو نو پاره کې چې دا کراهت راغلی د کمی وجې نه راغلی د دی وجې نه چې یو راوی په روایت منفرد شوی غریب حدیث دی او یو شخص را پاسې دو د غراوی بدل کو د د طبقه بل راوی ذکر کو نو دی به متهم شي په سرقه الحديث سره دویم صورت چې په اسناد د متن کې چې په اسناد د حدیث کې قلب راغلی التقدیم والتأخير فی الاسماء چې په اسماو کې تقدیم او تاخير راشي رستو مخ کې ذکر کې او مخ کې رستو ذکر کې مما اوجبه کون اسم احدهما اسم ابي الاخر مثال به ویل کداسي چې د یو راوی د پلار نوم د دې بل راوی خپل نوم وي چې د بل راوی د پلار کم نوم دی ا د دی راوی په خپل نوم لکه مثال ذکر کړي ک ابدال کعب ابن مره بمره ابن کعب کعب ابن مره ده او تی قلبو کې مره ابن کعب ذکر کی نو په یو ځای کې کعب د راوی خپل نوم دی مره د پلار نوم دی نو د پلار نوم دی راواغستو د دې وګرځولو او د دې نوم دی راواغستو د پلار دی وګرځولو ومسلم ابن الولید بالولید ابن مسلم دا په دې باندې بدل کی نو دا دویم صورت شو د قلب فی الاسناد دغه دوه صورتونه ذکر کړل او دویم قسم القلب فی المتن دا غ ابتدایي تقسیم له واپس لاړو چې د قلب دوه صورتونه دی یو په سند کې دویم په متن کې او دریم به بیا ذکر کی چې په سند او متن دواړو کې راغلی وي وذلك كأن يغاير بين لفظتين في الحديث بجعل احداهما مكان الاخرى قلب في المتن دی لوي چې دوه الف چې دوه لفظونه د حدیث راغلي په دې کې ته مغایرت او تبدیلی وکې دا یو د دې بل په ځای باندې وګرځي که حدیث ابي هريره رضی الله عنه عند مسلم في السبعه الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه په هغه اوو کسانو باره کې چې الله به پر ورځ د قیامت د عرش د سوري لاندې ګرځوي نو په هغې کې دا دي ورجل تصدق بصدقه اخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله یو پکې غسړې ده چې داسې خیراتو کی پټ خیراتی چې په خلاص دې سلګي غس لاس لم پتهونه لګي فهذا ممن قلب على احد الروات د دې اسناد په بعضی راویانو باندې انقلاب راغلی دا حدیث کې قلب واقع کړي و انما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نو حدیث داسې ذکر کړی تر دې اصل حدیث داسې چې حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين چې د دې غس لاس لپته ونه لګي چې دا خیلا سي سلګي نو راوي خطا شوی قلب تنه پکې واقع شوی دا ذکر کړي حتی لا تعلم يمينه ما تنفق شماله د شمال په ځای باندې يمين ذکر کړي او د يمين په ځای شمال ذکر کړي قاضي عياض رحمت الله عليه ذکر کړي په شرح د مسلم کې چې دا قلب په دې کې د امام مسلم رحمت الله عليه نه دی واقع شوی د امام مسلم نه چې کوم راویان دي روایت تنه نقل غي دا قلب دا غي نه واقع شوی وي دلیل څه دی ځکه امام مسلم چې په صحیح کې دا حدیث ذکر کی نو بیا ورپسې دا روایت د امام مالک رحمت الله علیه په سند ذکر کوي پاغي کوم دغه قلب راغله حتا لا تعلم يمينه ما تنفق شماله الان کې موطا لچی رجوع کې نو موطا کې حدیث علی الصواب دی پاغي کې قلب نشته نو دا دلالت په دې کوي چې امام مسلم نه دا قلب نه دی واقع شوی دا قلب راغلی دی من الروات عن عن الامام مسلم دا غنه چې کوم راویان دي الثالث القلب في الاسناد والمتن جميعا دریم چې قلب په اسناد او متن دواړو کې راغلی کأن يركب اسناد متن على متن آخر لکه دی یو متن سند راواخلي په بل متن باندې کې دی وبالعکس یا د دې عکس کې چې متن راواخلي سند په دبل کې دی یا سند راواخلي بل متن ور سره ذکر کې كما في القصة المشهورة للبخاري مع البغداديين لما قدم عليهم لکه مشهور قصه او واقعیا د امام بخاری رحمت الله علیه چې کله بغدادیین لراغله او بغداد لا نو هغه له ویل شول چې امیر المؤمنین فی الحدیث را روان دی نو هغه سم محدثین اهل علم تیار کړ لس کسان او هر یو له وی چې لس احادیث به په د باندې الټه کې سند به یو ذکر کې متن به بل را واخلي متن به یو سند ذکر کې او سند به ورله بدل کې نسل احادیث امام بخاری رحمت الله علیه باندې مقلوب وګرځول امام بخاری لګیر چاپیره کې ناستل یو بخپل حدیث وی حدثني فلان عن فلان عن فلان او متن به بل ذکر کو بیا به بل سند ذکر کو متن به بل ذکر کو امام بخاری به صرف سر خوزولو چې دا حدیث زنه پیجنم نو عام خلک چې ناستو اهل علم نو هغه وی اسی ورله امیر المؤمنین فی الحدیث وی کم یو چې ول حدیث ذکر کوي دی وی زدا حدیث نه پیژنم او کم چې پکې اهل علم اهل فن ناستو یې پته لګیده چې سړی عالم نه کله چې دی سل روایات برابر کړ لس دی یو لس بل تر دې چې لسم پورې امام بخاری رحمت الله علیه شروع شو اهل علم وی تعجب د دین نه نه چې امام بخاری رحمت الله علیه دا صحیح سند او متن ذکر کول ځکه دا خو حافظ الحديث معلوم ورلا چې صحیح اسناد دا ده متن دا ده صحیح سند دا ده متن دا ده خدا چې دا غیغه مقلوب اسانید او متون یاد کړیو چې تا ګوره ډومبنې حدیث داسې وغاولنی لراتاو شو سند د دا ذکر کو متن د دا ذکر کو اصل کې دا سند چې دی نو د دې د پاره فلانې متن دی او د دې متن د پاره فلانې سند دی دا غاغه لسه برابر کل بیا ورپسې د دویم د دریم د دې لس واړو اغسل احادیث په یو مجلس کې ورله بیان کله نو اهل علم او عوام او خواص او اقرار کو چې د امیر المؤمنین فی الحدیث دی د د فضیلت اقرار کو چې د دې فن امام دی نو قلب فی الاسناد والمتن دواړه راغلی او پدې کې وای سببه الدافع الیه د دې قلب سبب څه دی چې دا کم کس قلب کوي کم راوي د د پاره دافع په دې باندې څه شی دی وای قد یقع القلب قصدا وعمدا کله قصدا او عمدا دا قلب واقع کیږي وقد يقع وهما وخطا على سبيل الوهم کله کله وهم او په خطای کې راځي په سبيلې د وهم باندې یعنی کله قصدن وی کله خطا وی قصدن او خطا گناه کبیره ده اوس داغه حکم ذکر کوي او وهمن او خطا چې راغلی نو پاغي کې اهل علم تسامح کوي خو چې کله دا په قلیل مقدار کې وي او کنه دا په کثیر مقدار کې شو نو بیا د فاحش الغلطی سابیګی راوي د روایت بیا قابل حجت نوي فما كان منه عمدا کم قلب چې عمدا راغلی فقد يكون بقصد الاغراب د دې بیا مختلف مقاصد دي کله به دا په مقصد د اغراب باندې وي چې ناشناواله په خلکو کوي چې د خلکو ترغیب پیدا شي چې دا روایت د ګوره د مختلفو استادانو نه اورېدلی دی او خلک دا رغبت ولري چې اخذ د دې حدیث د ده نه وکړي، وحین اذ یدخل فی باب سرقة الحدیث، په دغه وخت کې دا بیا په سرقة الحدیث کې داخلېږي کما تقدم لکه مخکې ذکر شول. دې فاعل له بیا سارق الحدیث وایي، وممن کان یفعل ذلک عمدا لقصد الاغراب وایي چا چې به دا کار قصدا او عمدا کولو د اغراب دپاره چې خلک رغبت ولري چې د ده نه روایت واخلي، على سبيل الكذب او قصدن عمدن به په سبيل الكذب باندې دا کول حماد ابن عمر النصيبي وهو من المذكورين بالوزع مشهور كذاب راوي دی حماد ابن عمر النصيبي چې معروف دی په وزع الحديث سرا ومن ذلك روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقيتم المشرکین فی طریق فلا تبدؤهم بالسلام کله چې مشرکانو سره په یو لار کې تاسو مخامخ شئ ملاو شئ نو ابتدا د سلام مکوئ قال العقیلی امام عقیلی رحمت الله علیه وی د مشهور کتاب د الضعفاء الكبير پاغي کې لا يعرف من حديث الاعمش دا د حدیث د اعمش نه دی چې حماد ابن عمر النصيبي د اعمش نه روایت کوي د اعمش د سهيل په ځای باندې اعمش وګرځولو ليغرب به د دې لپاره چې خلکو له ترغیب ورکړي چې راشي ما سره په ناشنا سند باندې دا حدیث موجود دی وقد يكون بقصد الامتحان کله کله عمدن دا کار شوی خو په قصد امتحان باندې وقد فعله بعض الائمه اختبارا لحفظ الراوي کله کله بعض ائمه هم دا قلب کړی دی د دې لپاره چې د راوي حافظه معلومه کړي دا امتحان اخلي لکه امام بخاري له خلک راجمع شوی فإن أطاعه على القلب نو که دغه راوی به د تابعداري په قلب باندې وکړه د بوله ولټه کړه او سره به یې وخوځول چې هاو دا زما حدیث دی همدغه شانتی دی عرفه عرف انه غیر حافظ دله به پته ولګي چې دا حافظ نه دی وان خالفه عرف انه ضابط کاغه به مخالفت وکړو نو دی به پوه شو چې دا ضابط دی خبره ورله ولټه کول نه شي وممن فعل ذلك ايضا يحيى بن معين مع ابي نعيم الفضل بن دكين بحضرت احمد بن حنبل وې دا کار امام یحیی ابن معین هم کړو د خپل استاد ابو نعیم الفضل ابن دکین سره چې مشهور محدث دی امام احمد رحمت الله علیه ورسره او د یحیی ابن معین سره وقد نهاه عن ذلك امام احمد منم کو فلم ينتهي خدای من نشو ورلې مکوا دا سړی ز پیجنم ثقه او امام دی دلدا مکوا چې اسناد یو ذکر کې او متن بل ذکر کې قلب د روایاتو پکې احادیث مقلوبه ولړواندې کې امنه نشو فاخذ ورقه فكتب فيها 30 حديثا من حديث ابي نعيم یو پاڼه راواغسته یحیی ابن معین د ابو نعیم الفضل ابن دکین دیرش احادیث پکې ولیکل وجعل على راس كل عشرة احاديث حديثا ليس من حديثه او د هر لس احاديث په سر کې به یو حدیث داسې لیکلو چې د حدیث بنو اسناد د د ذکر کنو په دیر شو روایتو کې درې روایت داسې وردن نکل چې هغه مقلوبه سند بد د نو او بیا د ذکر کول نو حدیث په ورلوي د ورلغوږي خو ففتن لذلك اپ پوي شو او دای ورغلی کور له د کور دروازه ورلوټه کوله هغه د کور چې کومه دورشل و اوچت ځای او پاغي باندې ورلناست امام احمد او امام یحیی ابن معین لاندې ناس دی فقال احمد الم انهك واقول لك انه ثبت امام احمد ورلوي ته ګوره ما منې نه کی او تعالی مې چې دا ثبت او امام دی فقال يحيى يحيى بن معين وي هذه الرفسه احب الي من سفري د د دا یو لته مال د دې ټول سفر نه چې موږ بغداد کې ګرځو دا غي نه را لدا بهتره ده چې مال پته ولګي د چې د روایت قابل حجت دي او په ده باندې قلب څه اثر ونه کو حافظه قوي ده ثبت او امام دی امام بخاري رحمت الله علیه تنه په کثرت سره احادیث د الفضل ابن دکین نه په صحیح کې راړي ومن ذلك ايضا ما فعله البغداديون مع الامام البخاري حين قدم عليهم بغداديين هم د امام بخاري سره داسې کړي کله چې هغه بغداد لراغلی و لکه مخکې واقعیا ذکر شوه واما ما كان منه على سبيل التوهم سهوا وخطا که په سویلی د خطا سره سهوا او خطا وهم ورله واقع شوی او قلب تنه شوی فهذا قد حدث لجماعه من الرواه الثقات نو کله کله دا ثقه راویانو لم واقع شوی دي ځکه بنده د بشر دی اهل علم به مونږ تعجب دا غ چانه نه کو چې حدیث بیانې او د نه خطا کیږي تعجب د هغه چانه دی چې حدیث بیانې او نه خطا کیږي خدای خو په بشر باندې خامخا راځي نو کله کله په سبیلی د وهم او د خطا بعد ثقات راویانو لم راغلي خو که کثرت سره شو نو بیا داغه په ضبط باندې اثر کوي کیفیت د مقلوب حدیث داغه د معرفت لپاره څه کیفیت ته نو اهل علم ذکر کړي مصنف رحمت الله علیه دلته نه ذکر کړي خود د فن چې کوم متولات دی غي دا ذکر کوي چې کیفیت معرفت المقلوب یو دا غي د پاره کیفیت د جمع الطرق چې د یو متن ټول اسانید را جمع کړي نو طالب پته لګي چې په د فلاني سند کې خو قلب واقع شوی دی دارنګ دویم النظر فی اختلاف الروات واتفاقهم ته په دې کې سوچ فکر او نظر وکړي چې کله طرق دې راجمع کړل چې په کوم ځای کې دا راویان متفق دي او په کوم ځای کې مختلف دي نو دا هم تعالی په دې سره معلومیږي چې قلب په کوم ځای کې واقع شوی او دریم معرفه احاديث الضعفاء والنسخ الموضوعه چې کوم موضوع د ځانه جوړ کړي شوی نسخې دی غو پیجنې او ضعفا راویانو پیجنې او طالب پته لګي چې د فلانې ضعیف راویو د دنه بدا قلب واقع کېدو او د محدثینو طریقه دا و چې احادیث د وزاعینو به یادول په اسانید موضوعه سره د دې لپاره چې دا غي مرویات بیا د نور چا د مرویات سره په دای باندې ګډوډ نشي او پیجنی څنګه چې به صحیح یادول نو دغه شان به ضعیف یادول ضعیف خو سکه چې نسخ موضوعه به یادول کم چې د ځانه جوړ شوی د دروغ نسخې دی اوبه د دې د پاره یادول چې سبا سوګ دا مالونه وي چې صحیح حدیث نه یحیی ابن معین رحمت الله علیه وی نسخه د معمر یادوله نسخه معمر عن ابان عن انس الموضوعه نسخه د معمر ابن راشد چې هغه د ابان نه روایت کوي هغه د انس رضی الله عنه نه د دروغ نسخه ده موضوعي سند ده امام مزي رحمت الله علیه په تهذیب الکمال کې ذکر کړي چې امام احمد ابن حنبل یحیی ابن معین وکتو چې په صنعاء الیمن کې په یو ګټ کې ناس دی یو زاویه کې او دی د معمر عن ابا عن انس هغه نسخه یادی هغه حفظ کوي په یاد باندې که څوک انسان به وردن نشو یو شخص به ورغه نظر به غپټه کا او خاموش بشو نو امام احمد رحمت الله علیه ورلوي تكتبها وتعلم انها موضوعه ګوره ته دا لیکي یادې او تعالی پته چې دا موضوع موضوعي نسخه ده فلو قال لك قائل انت تتکلم فی ابان ثم تکتب حدیثه که یو قائل دله دا ووې چې ګوره ته په ابان کې کلام هم کې ستا په نیز باندې مجروح دی او بیا د هغه د احادیث لیکم او نسخه هم یادې نو یحیی ابن معین امام احمد له وچ الله دې در باندې رحم وکي ابو عبد الله وای دا زه دې د پاره لیکم چې دا ټوله یاد کما او ما له دا پته ده چې دا موضوعي نسخه ده د دروغو نسخه ده بل احادیث پکې د دروغو دي خو اسې نه رستو یو انسان راشي د ابان په ځای باندې بیا ثابت ذکر کوي د ابان په ځای باندې ثقه راوي ثابت ذکر کوي او داسې وایي چې ثابت د انس رضی الله عنه نه دا روایت نقل کړی دی او داسې وایي چې معمر عن ثابت عن انس نو زبور لوام چې کذبتا انما هو عن معمر عن ابان لا عن ثابت زه ورلوام چې دروغجن دروغ دی ویه دا د معمر نه دی هغه د ابان نه نقل کوي ا د انس رضی الله عنه نه دا سه نسخه نه ده چې ګني معمر د ثابت نه او ثابت د انس رضی الله عنه نه اوس مصنف رحمت الله علیه وی حکمه حکم د دې قلب څه دی وایي ما کان القلب فيه عمدا لقصد الاغراب فحرام لا يجوز فيكون ذلك كالوضع وایي قلب چې عمدا او قصدا راغلی په دې نیت باندې چې اغراب وي چې خلک دوکه کم تعجب وکي نو دا حرام دی جایز نه دی دا د وضع او د دروغ په شانته دی هل اختلط املا او کنه په دې قصد باندې چې د محدث او دراوی امتحان اخلي چې حافظه څنګه ده آیا د مختلط شوه کنه وهل يقبل التلقين من غير توقف ام لا د تلقین بغیر د توقف نه قبلې کنه تلقین دی لوي چې ته ول خبرو کې او د پیسر خو دی چې او ته ول ته داسې حدیث بیان کړه کنه دی لوي او داسې می بیان کړه او دا یې ویلي چې ډیر بد کار یې کړی چې دا قلب به پر راویانو باندې کولو آیا دا ولې حلال کار دی چې د بکولو واشتد غضب غضب محمد ابن عجلان وابي نعيم الفضل ابن دكين على من فعل بهما ذلك وای محمد ابن عجلان او ابو نعيم الفضل ابن دكين چا چې ورله دا قلب کړو نو د دې غضب پای باندې سخ شو یعنی سخ ولا غوسه شوی و وقال يحيى القطان د ابو نعيم الفضل ابن دکين دا واقعا ذکر شو او د محمد ابن عجلان بارک راغلی چې د خپل شاګردان را جمع شوی او دغه شان د اختبار غستو سند به یو ذکر کو حدیث به بل ذکر کو قلب په واقع کولو نو دی ورله غوسه شو باز له خیره وکي که تاسو دا ددې لپاره کوئ چې ما وشرموئ نو الله دې درسره داسې داسې وکړي او مستجاب الدعوات خیرې بیا لګیدلې دي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه واقعا دده په النکت کې ذکر کړي وقال يحيى القطان يحيى ابن سعيد القطان د بوي لا استحله دا زه حلال نه ګڼم چې سو قلب کوي اگر که په طریقې د اختبار وي خو راجح قول دا چې د اختبار په تور وي نو ائمه وکړه دی بیا جواز شته وکأنه لما يترتب عليه من تغليط من يمتحنه وی گویا چې په دې باندې مرتب کیږي دا چې د چاته امتحان اخلي نو مقصد دی دای چې د غلط کم خطا کم فقد يستمر على روايته لظنه انه ثواب کله کله به د مستمر وي همیشه به په خپل روایت باندې ځکه د بدا ګمان کوي چې زه په حق باندې ما نو تا بور غلط تلقین کړی په غلط تلقین برواني وقد يسمعه من لا خبرة له کله به هغه څوک واوري چې تجربه ني په دې فن نه پوهیږي فيرويه ظنا منه انه صواب اب ګمانو کی چې دا خدای حق روایت بیانوي نو د غلط نه به حق جوړ شي نو د دې وجنه علما ویلي چې اختبارا او امتحانا هم نه دی صحیح ولكن مصلحته لیکن مصلحت د دې مصلحت د دې چې دی یعنی کله چې په قصد امتحان وي اکثر من مفسدته د مفسدین اکثر دی کما قال الحافظ ابن حجر لکه څنګه چې حافظ ابن حجر ویلي ولكن بشرط الا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجه اليه په دې کې به استمرار نه کوي بس څومره چې حاجت دی به قدر حاجت اختبار واغستو بیا به اسانید په خپل صحیح طریقه باندې ذکر کوي هر سند د خپل متن سره هل متن د خپل سند سره اما ما وقع من روايت من راويه على سبيل الوهم والخطا دریم صورت ذکر کوي کم قلب چې په سبيلي د وهم او د خطا باندې واقع شوی فلا يضره ان كان نادرا نو کدا قليل او نادر وي بیا څه zarar راوي لنه ور کوي فاذا كثر ذلك دل على عدم ضبطه فيضعف لاجله کله یو راوی نه دا په کثرت سره واقع شو دا په دې دلیل چې د پوره ضابط نه دی للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي چې د متوفا د 463 وهو موضوع فيما يتعلق بما وقع القلب فيه في السند دون المتن دا د چې کوم کتاب لیکل نو دا په دې موضوع کې دی چې کوم قلب الاسناد وی خاص کر چې کوم قلب فی المتون واقع شوی پاغه کې نه ده کما هو ظاهر من عنوانه لکه څنګه د دې د عنوان نه دا ظاهره ده چې رافع الارتياب فی المقلوب من الاسماء والالقاب القاب او اسماء چې ذکر کړي نو معنا دا ده چې دا کتاب په قلب الاسناد کې ده او قلب المتن کې نه ده خدا کتاب چې مفقود ده موجود نه ده دویم کتاب چې معاصرین او اهل علم په دې کې لیکلی شفاء القلوب فی معرفه الحديث المقلوب دا د جامع ام القرى استاد دی دکتور محمد ابن عمر ابن سالم بازمول په دې کې دویش احادیث ذکر کړي چې دا غي په متونو کې قلب واقع شوه دی او 315 او یا 375 راویان ذکر کړي چې هغه موصوف دي بقلب الحديث وسرقته دریم کتاب الحديث المقلوب سندا ومتنا د شیخ سعید ابن عبد القادر باشنفر چې دا د شیخ البانی رحمت الله علیه شاګرد دی تقریبا په 300 صفحو باندې دا کتاب مشتمل دی په دې کې دو اتیا بحثي احادیث ذکر کړي دي احادیث مقلوبه چې د هغې په متونو کې قلب واقع شوی دی او 176 اسانید ذکر کړي چې په هغې کې قلب راغلی نو د قلب فی الاسانید 176 مثالونه دي او د قلب فی المتون بحث دي نو په دې ځای باندې هغه مبحث د حدیث ضعیف انتها له ورسېدو دین رستو به مصنف رحمت الله علیه د دې متعلقات چې دی اب ذکر کوي خدا مصنف رحمت الله علیه صراحتا ذکر نکل چې احتجاج بالحديث الضعيف د دې څه حکم دی نو په دې باندې خو اهل علم متفق دي چې احتجاج په ضعیف حدیث باندې نشي کولای بنا د احکامو په مجرد حدیث ضعیف باندې صحیح نه ده چې یو شی دی واجب یا مستحب وګرځول شي په ضعیف حدیث باندې چا که دا قول کړي نو د اجماع مخالفت کړي نو دا اجماعي مسله ده چې واجب او مستحب مندوب دا په ضعیف حدیث باندې نه ثابتېږي هر چې فضائل الاعمال دي نو په هغې کې بعضې ائمه او محدثینو تسامح کړې ده او څه شرطونه ذکر کړي چې ضعیف حدیث باندې په باب د فضائلو کې عمل جایز دی بعضې دغه شرایط مفصل ذکر کړي دي تقریبا و یا شپږ شرایط شیخ عبدالکریم الخزیر رحمت الله علیه په خپل کتاب الحدیث الضعیف کې ذکر کړي چې داغه د ماجستیر رساله د مونږ سره شته حافظ ابن حجر رحمت الله علیه اجمالا او اختصارا درې شرطونه ذکر کړي ني چې ضعیف حدیث باندې عمل کول د دې لپاره درې شرطونه دي په دریو شرطونو باندې جایز دي یو دا ان یکون ضعفه غیر شدیدن چې د دې دا ضعف به شدید نیه شدت ضعف بنی لکه منکر شو شاس شو د ضعیف د شدید الضعف انواع دي د ضعیف جدا وایي یا چې راوی کثیر الغلط وي فاحش الغلط وي یا داغه په عدالت کې طعن او جرح شوی نو د دې روایت سوي د شدید الضعف وي دویم دا چې دا حدیث ضعیف باندې چې عمل کیږي دا به د یو قانون عام د کلی قانون لاندې راغلی وي نو کدا څه شی چې داغي اختراع کړی چې شریعت کې داغي د سره اډو اصل ني نو پاغي باندې به عمل نکېږي او دریم دا دی دویم څه شو ان یندرجه تحت اصل عام من دی او عام قانون لاندې به عمل کیږي دا سه عبادت به ني مخترع کړ چې شریعت کې داغي اړو اصل نشتا او دریم دا چې الله يعتقد عند العمل به ثبوته چې کله په عمل کې دا عقیده او نظریه بدني چې دا عمل ثابت دی دې لپاره چې نبي علیه الصلوة والسلام له هغه څه منسوب نشي چې هغه ویلي نه دي هغه کړي نه دي بس احتیاط په دې عمل وي چې د باب الاحتیاط ته په احتیاطا عمل کوم نو دا درې شرطونه دي فضائل الاعمال کې په ضعیف حدیث باندې عمل کولو د پاره بعض فواید چې متعلق دي د مبحث الحديث الضعيف پورې دادي چې ضعف الاسناد دا مستلزم نه دی ضعف الحديث لا چې ګني سند ضعیف شنو متن بم ضعیف وي ځکه کله به د دې لپاره بل یو صحیح سند موجود وي په یو سند باندې به حدیث ضعیف وي خو په بل سند باندې به ثابت وي یا حدیث به حسن وي د مت... د طرق متعدده او د وجنه حسن لغیره په مرتبه کې وي یو حافظ مطلع چې د یو حدیث باره کې داسې وایي لا اعرفه یا لم اقف علیه یا لم اجد له اصلا یا لم اجده یا داسې عبارت ذکر کی چې لم يرد فيه شيء نو دغه دا قول به معتمد وي که معتمد بنیه نو اهل علم وایي چې دغه دا قول معتمد دی خاص کر چې د دې فن نورو اهل علمو د ده تعقب نی کړی چې وایي په دې باب کې صحیح روایت نه دی ثابت یا داسې وایي چې لا اعرفه ما له پته نشته لم اجد في ذلك حديثا په دې کې مال صحیح حدیث نه معلوم نو دا قول معتمد دی خو چې د دې فن امام وي خاص کر د دې فن نور ائمه د د تعقب او مخالفت نه کړي رد پی نه کړي ځکه د تدوین الاخبار نفس دا خبره بعیده ده چې د دې فن یو امام دی او هغه دی په یو حدیث باندې مطلع ني چې او لم اجده نو معنا دا ده چې نشته دارنګ اهل علم محدثین چې یو حدیث بارکه وی لا یصح او لا یثبت یا ليس بثابت غیر ثابت دا قسمه تعابیر چې دي دا چې کله په کتب الضعفاء یا کتب الموضوعات کې راشي نو مراد د اهل علم دای چې دا حدیث موضوع دی لا يصح لا يثبت ليس بثابت غير ثابت چې په کتب الضعفاء یا کتب الموضوعات کې راشي نو مقصد د دی وی چې د حدیث موضوع ده او کله چې په کتب الاحکام کې راشي کم کتابونه چې د احکام او د احادیث متعلق لیکل شوی نو بیا د دین نفي د صحت هغه اصطلاحي وي کم چې اصطلاحي د صحیح حدیث تعریف شو معنا دا وی چې ضعیف ده او اهل علم چې دا وی لم يصح شيء في هذا الباب نو د دې معنا دا ده چې لم يرد في ذلك الحكم حديث ثابت په دې حکم کې یو ثابت او صحیح روایت نه دراغلی اگر چې ضعیف حدیث به پکې وي او دا چې ذکر کې چې ليس له اصل یو حدیث بارک وی ليس له اصل نو معنا د دې یو دا ده چې ليس له اسناد د دې سند نشته به سند خبره ده یا اسناد شته خو ثابت نه ده